چا ته میوه دایره کوي د دار العمل دې پر دې خبرې ضرور دي یو عظمت رسول بل محبت رسول توبه یې چې د پیغمبر د بیان کوونکي مولا په ځینې کې لوی حضرت شان نه وي هغه سره محبت نه پیدا کېږي او چې محبت نه وي د هغه په خبرې به څوک عمل نه کوي اذن کې رسول دی پر د پیغمبر د صفات ملاحظه ضرور ده چې پیغمبر ته الله څومره صفات اعطا کړی وو څومره لوی صفاتو هغه دې پر پیغمبر جامع لکه کتابونه تیریږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا عملی قرآن یو علمی قرآن ده چې هغه بین دفتین کوم کتاب ده یو عملی قرآن د قرآن ټول اعمال هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم حال جوړو دیتا خسو ایک ایامی کی قال را بغزار مرد حال شو قال را بغزار مرد حال شو پیش مرد پکا میرے پاماش مرد حال بنی جان کوئی کوئی چخار پیرو حال دار حال سنی کری تاسو موږ همیشه درسونه ورکوو یا یو طالبانو کې تکرار کوو اوس دا لمونځ ده الله پاک وایي چې یقیمون الصلاه مؤمن څه به دا ده چې د لمانځه اقامت کوي دا تاسو یو قول و قالو چې خپل مبین کې مو بیان کو وزې کانه یو قدم مخکې نور څه ویلي اوس هم محنت کول پکار دي ګرچې عزت د حل د هدایت دین بند را اجتهاد پاره کړ بازار پر خو کوشش پکار ده کړ من سعا فله سعیه خدای چا سعی هغه ورکوي چا څنګه سعی وکړه هغه څه به الله پاک ثمره درکوي حال دا معنی چې ته د دایمون د رنګ سره شروع کې چې د مانځه فرایض واجبات سنن آداب ټول مرلا خا احسن طریقې سره ادا کې بدای ته حال شو اوس ته صفات کې اوس من تا کې راو صرف په قال باندې کار دانه کیږي هدا څنګه دې دار العمل دې پر انسان چې کله هم دې پیغمبر عظمت هغه حاصل کی پیغمبر صفات هدا څنګه پیغمبر دې صفات دي لیکن ما تاسو چې کوم خبره اول وخت چې دا لوی صفات ده چې قران دې پیغمبر حال وو نو چې قران دې پیغمبر حال شو مولا دې پیغمبر اتباع باندې مامور چې پیغمبر اتباع هغه اصل کو هغه استثناء چې تاسو د خیال ده چې لا اله الا الله هو یو بل یو نه امتحان نه وهم لا يفتنون دا ټول احکام د سره موږ مکلف یو دا امتحان ده لا اله الا خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں فوائ لا الہ الا اللہ دے ویلو لیکن نہ اسلام قبل ہی نه ایتا نگاه نظر هغه استعمال برابر ده هیڅ فایده نشته تاسو ګورئ مړه دین لا اله نه ده لا غرض کلمه لا اله الا الله لیکن هغه کلمه هغه د څه خیر چې هغه په ذکر اسلام نو زه خو اصل ذکر دې وجنا ال څنګه دې عقل دې لا وینا دې بعد دې هغه زو او دې هغه بدن اعضاو دې باندې هم نظر کول په باندې چې موږ ځکه هغه شی راشي موږ بدن کې هم هغه کړی شي او هغه شي نو حضرت رسول کې یو دا لوی صفت و نو کې نور جود سخا د پیغمبر چې کوم صفت و د هغې چې کوم نور محاسن دي حدیثو کې چې کوم لیکي ولنډه خبره د هغه دا ده چې اصل خبره دا ده چې بعد خدا بزرګ ته یې کښته موته جو د سخا نه دې سم کې دومره ډیر و نو دا چې خدای حکم کوي کنه چې مال یې کوي سخا کوي چې څوک وراغو سوال به یو کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دوه دې کو او کنه دا یو دیرو چې بازار کې قرض وکړه یا قرض ځلان نو بعض صحابه او نبی سم زیارت ته خو به دې نه نو کړل چې خلق ځای ته قرضې وکړ او قرضې زره د نبی څخه کېدل خفا خراب شو کړي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت وکړ صحابه او تجن کې ټول احادیث دا معلوم اکثر هغه به یادول دا حدیث او تیاز چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ما یو مدي پاتې حمزه و جنت ته یو امتی غاندې امتیان مې سم ډېر زیات یو کس یو سړینا حقیقي وته شول غلای لیکن چې ځان غلا کا هغه یو لو یو ولی یو لاو مولانا محمد یعقوب صاحب دیوبند اول صدر مده هغه څنګه د سیوا کړی بس چې مخ کې راو نظر یې راو ختم شو ګورې الله باندې عاملین خپل اولیا څومره ګران سره دسته سزا ورکړه دغه هویای باندې چې ما اولیا او سزا کو اده ما جنگ ته پیاش ما دوستانو سره به دښمني نه کوله هغه نه ما مې همېني غلا کما نظر لارو تاسو څوک پیژنئ ان د باغې ته کندرانو هغه کې چې انده ما ته رسی نو بده تاسو اخو مې چې کله راوې پیدا وې وځي چې ما ته نه همېني هغه خستیا ما خو نظر لارو خدای دې پر ما معاف او دې ما خو هغه وخت ما فرق ما فرق ما فرق هغه وخت نه نه وجه دا ده چې تاسو غلا کا نو کې مل کې ودا مقدمه ده هرش او چې مقدمه ده هرش او یې چې معنی مزه بیان چې ما همې نه پټ کړی دا مثال جواب کیږي دا و نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره جنت نه ورسته انتظار دی لکه ما وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مقدمه پیش شي او نه نبی سمته ورسواله جنت کې راشي هغه ځای جنت دومره هغه د پیغمبر په خپل کې عظمت او دې عظمت نه علاوه کوم محبت هغه محبت او محبت تقاضا امدا چې دا ټول ما څنګه هغه د معاف کو کاغذ او معاف نه نه نه کوي مولانا ګورګوی غنگوی رحمت الله علیه دا دې لوی وړي راو کور ته ګراو کور ته وسنو د مستر بنا او کړه فقيه بر فقيه دې لوی نه چې کله وفات شو نه چې هغه بچای مړو ته چې کوم بچای هغه ستر شو د ځوان شو بیا یې واورېږي یو کس ته ته ګفتګو راغله بیا هغه ته تانا یې کړه په کده ځان ته بهادر یې نه د خپل کار میراث حاصل کړه تاسو ذکر نه کول دا ګنان سره دی علماء با علماء بچی دا ګور صاحب نه خلک وځي چې تا خدای دې ننګي ځای ما په ته دا پلان دی دا دا څه څه کوي بهر راو مور ته وځي چې ما ته خو نو چې ته انا راکا د ما پلار هغه میراث هغه وځه څنګه حاصل کړ هغه ته خلفاو کې یو خلیفہ وشره چې نوې خلیفہ ته راشه هغه ته کوم ریاضت ته تخیل کوم اعمال شي هغه اعمال شو کو شو کو بل هغه میراث به حاصل کړ بل زلال وې چې کله خبر شو چې مال شیخ بشیر نو دې دا دې استادانو اولاد پیران اولاد دې تعلیم ضرور ده ویلې مولا سمه دې مو دا دا یاله چې دا په قران کې آی قد رحمان ولد وای نو انا اول العابدین مې ما وسه زه ولګي کوله چې ما پر فراغ ما چې کما ته یې د تاغه ته دې نه پر پات او بیا د تلار دا په دې کې ما ته راځي مخ شو تر څو ما چې کما ته تر دې نه هغه ته د زبار پر فضل نه راځم بهر راغی دا دې عالم استقبال وکړ اخر وسه دې کې هم یې درته د خپل د نفس لري علم ته پکې هغه یې باید ورته یې زه خو حالت دې ته نه یوړل زه خو دې ته یوړل چې زه تا نه د خپل کار میراث هغه حاصل بس یو دم په سختۍ سره خبرې ورسره شي کې کومې اجازه اکرام مخفره کړو آیا ورباندې بند کو نیمه ګوشي کمره یې ورته لرې کړه او چارج هغه ورته لرې کړو بل ورته یې چې دلته به یې بدل کړی او دلته به ناست څو ماده تېره شوه دا نفس ډېر خبیث ده ناپیر جمعه دا توصیه چې ته دا جمعه لاړ شه د کوم تا سره دې څنګه سامان ده غني دا ځان سره یې څه ونه ورنه چې کله ونه ورنه وته نو دا سخت وغوسه شو وته یې چې پران ته پردای وطن د خپل وطن نه نه ودا سره ماخات دا ځای ګنجې چې تمه ته ګنجې راوړه دومره ګنجې د مزار څخه د خدا ته تکلیف مې راځي دا ته غنګي هغه ته لګیا تا نو څه کې وځه اواز ولا نو اوس برابر مولا حسین احمد مدې ته لوی مقام ته وګړو وجه دا توازو کوم ریل کې ګاډي کې یو هندو هغه ټول هندستان یو هندستان او پاکستان څنګه سړی څه وکړه بیا لاړ هغه پر حاجت ولاړ اکابرو ریاضت کړی دا هغه امتحانات په نفس یې پیمل کړی دی ځکه خو یې چې نام ایقام به ما سره خوارې خوان هم از اینجا سوا د پاره فتخام غوړ زه خپل عملنامه هغه ښه وګورم دې ځای نه برابر کړه دنیا نه ایله څنګه بیان ته دومره حاجت نشته اصل کې توجه ته ضرورت ده یاد ته ضرورت ده سینې کې یو درد نستور دې پیدا کول پکار دي نه الله په محبت کې چې موږ ځنه کې سوزش راشي موږ ځنه کې په درد راشي یو حکم نه پاتې شي هغه ته موږ غمجن دا شی چې پیدا شي د صحیح عمل هم دی کړی بهرحال خبره وګړي تاسو علما یې هغه ټول ته توفیق ورکړه چې الله پاک کوم احکام دي موږ هغه باندې